مولانا ما دا څه خبره کړې و چې په آغاز او ابتدا کې چې مباحث ضروري دي هغه مباحث دي ضروريو کې څه مباحث چې و مباحث وا ختم شي پنځه نور مباحث ما کول آی کې بحث اوله تفسیر بالرای حواله سره چې شری حکم د تفسیر بالرای څه دی او دیم بحث ما ته سار کړو چې یاره محکمات متشابهات نو محکم څه ته وي متشابه څه ته وي نو محکمات جمع ده محکم ده هغه معرف المراد منو هغه چې مراد ته معلومي په ظهور سره او یا د دې په مقابله کې متشابه دي ته وي چې ما استاثر الله بعلمي چې الله دا غي انتخاب د خپل علم د پاره کړي بلې څوک نه پیږي سوا د الله نه او یادار چې محکم دي ته ویل کی چې ما لا يحتمل من الوجوه الا وجه واحده نو قران کریم خو د آیاتونو نه عبارت ته نه آیاتونه ټول محکم شونه قران کریم هم ټول محکم شو کنه او دوی مرای په کې دار چې قران کریم ټول متشابه دي ځکه کتاب متشابه تفسیر من موجود الذين احسن ربهم الى اخره ټول متشابه دي څنګه خلک به بعض محکمات ته بعض متشابهات دي بعض محکمات او بعض متشابهات هغه دار چې من آیات محکمات قران کریم کې راځي واو خر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منه ما تشابه من ابتغاء الفتنه فتنه وابتغاء تاويله وما علم تاويله الا الله الى اخره ناری داسي وي مستن محکمات دي او سن په کې طبيعت شي دي هغه متشابهات دي سن محکمات دي او سن ورکې شي دي متشابهات دي اوس دا مسله خیر دلته به وچړو خیر ده هغه دا چې دا مسله چې محکمات متشابهات پر متشابهات باندې د الله سبحانه و تعالی نه علاوه بل څوک پويږي او کپدې باندې بل څوک نه پويږي په دې څوک پويږي او تاسو قرباني نه پويږي نو دې حواله سره اول نه بدا خبر ازدا کوي او که تاسو دې کړي ما غا کتاب کې ډېره تفصيلي حواله سره کوشش وکړل چې تفصيلي حواله سره ذکر کړم د توضیح په اړه دا چې ما دا ذکر کړی دا څه باندې کې کثیر ان شاء الله نو بهر حال سن متشابه دي ته چې داغه معنا موضوع له متشابه معلومه نه او بعض دې چې داغه معنا موضوع له خو معلومه نه او داغه معنا مراد معلومه نه د کوم معنا موضوع له چې مراد نه لکه الف لام میم کا پایا انصاد وغیرہ دا داسې چې د دې چې کوم معنا موضوع له ده داغه معنا موضوع له معلومه نه ده د الف لام میم یا د کاف عین صاد د دې څه معنا ده نو د دې اس معلومات هیڅ پته نه لګي نو یو دا څه قسم دی زموږ دار چې دا معنا موضوع له کو معلومه خدای معنا مراد معلومه نه لکه مثال په تور باندې ساق دی ید دی استوا الله د دې معنا موضوع له کو معلومه دي خو د دې معنا مراد چې هغه معلومه نه دي ٹھیک څه کنه نو دې ته ویل کېږي چې شی متشابه دا ټول متشابهات دي اوس په دې متشابهات باندې څوک پويږي او کنه پويږي نو په دې کې دوه رائے دي یو رائے په کې د امام ابو حنیفه رحم الله ادا احناف ده او دوه مرای دې مسله کې هغه د نور علماء کرامو د شوافیو او د نور علماء کرامو ده کما رائے چې د احناف ده نو احناف دا موقف ته چې په متشابهات باندې یو الله سبحانه و تعالی پیږي او د الله سبحانه و تعالی نه علاوه نور څه په متشابهات باندې نه پويږي دا د دې رائے دا د دې موقف ته او دوی مرای د امام شافعی رحم الله دا ای رائے دا چې متشابهات باندې د واجب الوجود د الله سبحانه و تعالی نه علاوه نور خلق هم دا چې هغه په متشابهات باندې پوي او د دې دوانو معرکه وال آیات د دې دوانو موضع د نزاع او زید نزاع د دوانو مستدل هم دا یو آیات شریف ته او په اعتبار د وقف او د غیر وقف سره د دې دوانو په مابین کې اختلاف ته نور اختلاف نشته حاصل اداره وما يعلم تعبيره الا الله دا څه آیات ته قران کریم کې و ما یعلم تعبیر او الا الله دا الله سبحانه و تعالی نه علاوه دې په حقیقت باندې بل څوک نه پوي نو قراد احناف دانا چاغي وي و ما یعلم نه پوي کې په تعبیر درې الا الله والراسخون فی العلم دا راسخون فی العلم جمله مستانفه ده والراسخون فی العلم او دا رست یقولون د دې لپاره خبر ده نو معنی دا الى اخره نو هغه وی دا خبره کوي تاسو باندې باندې پوښتنه کنه دای راځار د بل طرف ته شوافی دي نو دای راځار و ما علم ان تعویل الا الله والراسخون نه پوهیږي په تعویل درې مګر الله پوهیږي او راسخون په علم چې دي نو آ خلقم پوهیږي ٹھیک شو او دا را یقولون چې کوم دی دا د راسخون نه حال دی نو معنی دا چې نه پوهیږي په حقیقت د دې الا الله مګر یو الله پوهیږي او راسخون هم پوهیږي اپا حالکون د دې راسخونو کې یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب چاغه په دې حالت کې چاغي ور راسخون یقولون په دې حالت کې چاغي دا خبره کوي چې دا ټول من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وغيرها نه وي دین کې دي په صحیح موقف دلته کې هغه د احناف لري ځکه د دې دا موقف د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نمبر انا کله خو په روایتن نو بیا خو حال په ذل حال نشي مقدم کېدای کنه ويقول الراسخون بیا څنګه وي مړه ذل حال چې معرفه حال نه کېرنه مقدم کېدای شي په او دلته په مقدم شعر کنه مقدم شعر نو چې مقدم شعر نو معلومه سره خبره کېدای شي نه وي دا حال ذل حال نه دي بلکې دا مبتدا او خبر دي دا حال ذل حال نه دي دا مبتدا او شعر دي خبر دي کنه بیا په مقدم کېدای څنګه بردار زموږ سره قرینه ده هغه دا چې په متشابهاتو کې چې څو غور او خوش کوي نو الله تعالی خلکو ته اهل زیغ ویلي نو چې الله تعالی ته اهل زیغ ویلي خو معلومه شوه خبره چې متشابهاتو کې هغه دا ګوتې وهل خبره نه ده دا خبره ختمه شوه یو باس په اعتبار دې سروي چې قران قدیم دی او قران کریمه حادث دی قران قدیم دی او قران حادث دی نو دې کې دوه رائے دي یو رائے هغه د معتزله ودا یو رائے د چانا او یو رائے د سیوا د حنابلہ ودا او درې مرائے د ما احناف ودا نو کوم رائے د معتزله ودا نو معتزله خو چې قران کریم حادث دی هغه حادث ذکر چې قران کریم هغه جوړ دی هم دغه کلماتو مخصوصانه چې په هر کلمه باندې آغاز راځي انتها راځي آغاز راځي انتها راځي نو د کوم شي چې اولی د کوم شي چې آخري هغه ته مونږه قدیم څنګه وویل شو ذالکل کتاب ذالکل کتا نو کتا لتا لفظ مونږه وی نو کا ختم شو پتا آغاز شو ذالکل کتاب لا ریب فیه ټول داسې او دا رنګ قران کریم الله فرمایي ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون قران ته الله تعالی څه ویل دي عربي ویل او دا عربي دا د قدیم صفته او دا عربي د حادث صفته را حادث دا رنګ قران کریم کې نقل راځي نازلواله راځي دا ټول چیزونه چې دا دا رنګ قران کریم مکتوب په مصاحف دي منقول الینا دویم رائے د حنابلو ده حنابله خو د نور بچیری وې دار څه سره قدیم دي حتی کې د بعض حنابلو نه دار نه کل لاګر کاغی نه پوي دي په خپل د امام احمد نه نه خو د بعض نه چې دا قران کریم سره د سیاي او سره د بی خلاف او سره د وقایو نم دي شعر وې قدیم دي دسی وې احن دغه عالم دا حنابای وې نه اصل کې حقیقت کې کلام په دوه قسمه یو کلام نفسي دی او بل کلام لفظي دی اوس دا کلام لفظي دا کلام نفسي د منقولم دی د مکتوبم دی په مصاحف کې د عربیم دی خو په اعتبار د دغه کلام لفظي په اعتبار د دغه دال چې هغه څه شی د کلامي لفظي نو اصل کې منقول وغیرہ دا به ذات ته چا صفاتونه دي د الله خو په واسطه د لفظ سره چاته ویلې شي هغه دی دغه تم ویلې شي کنه د نفسي تم ویلې شي چې د منقول له د مکتوب دی د منزل نه د عربي دی د بین المصاحف ته پلان پلان پلان خو په اعتبار د نظم دال او په اعتبار د لفظ دا لکم لفظ چې دال له نو داغه په اعتبار باندې نو قران کریم یو د ظاهری دغه د دال له یو د داغه مدلول له هغه کلام نفسي دی هغه مدلول له هغه قدیم دی خدا دال ور باندې چې شی دی حادث کته دا څنګه کیږي چې دال حادث دی او مدلول سي قدیم زم دا څه ډیر کیږي چې دال حادث دی او مدلول قدیم منګم دال یو بیلم بیلم بل واجب منګه دال یو بیلم بل واجب ومنګه حادث یو او واجب الوجود شی قدیم دی نو دا چې ډیر کېږي د دال او د مدلول په مابین کې من کل لجو مناسبت مطابقت دا څه ضروری خبره نه ده پاتې شو دا خبره چې دا کلام النفسي او لفظي دا تا ته چا ویلی چې کلام په دوه قسمه دی نفسي او لفظي وای دا ما ته چا ویلی دا خبره دې سیده کنه هغه دا چې وذکر فی نفسک نو فی نفسک وذکر فی نفسک څه ته خو کلام نفسي شو کنه شي نو په چمچه به سړی راوړل هلته کې دال بیا تر او باسي چرګان نو څنګه به چرګان ته وباسي یا هلته مثال چرګان دي ته را وباسي څه شي هلته چې څه یو ماغه به را وباسي دا دا څه چې دا کلام نفسي دی او دا بل نو انما الكلام لا في الفوا کلام په ځل کې وانما جعل اللسان الفاظ دلیل دا قول دا اختل اکثر خلک وي اختل خو لیوانه مونږ غني خانم ځان ته لیوانه لیکن دا لیوانه او مطلب دا دی ځان ته به سړی وای نو او نو جزون کې به لیونی په کلام کې خو لیونی نه او بل دا ضروري خو نه چې دا شعر په لیوانتوب کې لیکل دا شعر به مخکې لیکل کنه دا د لیوانتوب نه مخکې ویل لیکل کنه تاسو خبرو نه پیګه چې څه ویل واره دا را باندې خلک دا سوالونه کوي کنه بعضو خلک سوالونه جواب کوي تاسو پوه شئ نو دا یا مثال په تور باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو مونږ ټول منو کنه اگر که بعضی خلک وایي دا فتوی غلط دي خو دومره کار دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه لوی حبر لوی عالم دی هغه وایي زور تو فی نفسی مقاله په خپل نفس کې مقاله خسته کړو زور تو فی نفسی مقاله نو په دې نفس کې مقاله کلام نفسی نه نور دی څه کنه نو یو لفظ دی او بل څه شی دی نفس نو حاصل کلام دار چې د قران قدم او حدوث د دې رجعه هغه اثبات ته کلام نفسی او عدم اثبات دی څوک چې مثلا سچل کوي هغه کلام نفسی نه مګر معتزله او قران حادث ته څوک چې معنی منګه نو موږ ته وایو دا قدیم دا مسله ختمه یو بحث پدې کې دی بحث رابعه بس څه وایي چې په ضرورت له تفسیر کې اگر که پرون مانو ذکر کړي ضرورت له تفسیر دې تفسیر ته څه ضرورت دی وردا قران کریم په عربی ژبه کې نازل شوی دی اصحاب کرام خو ای په عربی پوهیدو نو بیا دې تفسیر ته څه ضرورت ته جواب تفسیر ته دا ضرورت دی څوک چې کوم کتاب وضاحت کوي نو هغه څه وجنه کوي یا خود دې وجنه کوي یا خود دې وجنه کوي چې هغه مصنف دومره لوی علمی شان لري چې داغه په خبرو ارڅوک نه پويږي یا وجه ده نو د دې وجه نه تفسیر د د وضاحت ته ضرورت راځي یا زم د دې وجه نه چې بعضی کلمې پکې غامزي پټي نو داغه وضاحت کول غواړي درم د دې وجه نه چې بعضی الفاظ هغه مشترکي بعضی الفاظ الفاظ مشترکي نو دا څه قسم الفاظ پکې تراشي نو د دې الفاظو مشترکاو د وجه نه بیا ضرورت تفسیر ته پیدا کیږي نو چونکه عرب اخو ما عرب او عربی جبه ویلا او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم څه شی عربی او قران کریم ذکر کړو خو د ټولو خبرو باوجود د دې ټولو خبرو باوجود د دې ټولو خبرو باوجود بیا هم صحابه کرامو ډېر زینو کې صحابه کرامو ډېر زینو کې صحابه کرامو هغه بیا تاسو کړل لکه ولم یلبسو ایمانهم بظلم چې نه خلق کړ ایمان خپل به ظلم د ظلم سره ال صحابه تاسو کو چې دا ظلم څه دی وای بیا د چې حسابا یسیرا چې تاسو چې یحاسبهم حسابا یسیرا حساب یسیر څه ته صحابه تاسو کړو دا کرنګي مثال په تور باندې خیت ابیا او خیت اسود کې مسله راغلی و نو ډېری خبرې راسي چې هغه ضرورت لري تفسیر ته چې دا غي تفسیر شون د دې د وجنا چې دا تفسیر چې دا محتاج نه لهره او دې ته احتیاج شته اخري باندې کیفیت النزول نه چې دا قران کریم څنګه نازل شي نو دا لک تفسیر طلب خبر ده ان شاء الله بیا به عرض کوم وصلی الله تبارک وتعالى علیه Thank you.